سورت دے پا نزول کے دو نوی پس د سورت الممتحنین نازل شوه دے او ترتیب د سورتونو کې سلورم نمبر دے پس د سورہ آل عمران نا ربط او تعلق د دې سورت فاتحه بقره آل عمران کې نوز دی صورت کې اصلاح کوي د معاشره د دیو جنا ورپسې راړو مطلب دا چې اول اصلاح د عقیده په کار ده نو دې صورت کې قوانین ذکر کړي درایه او درایه ترمنځ د اصلاح د دې وجنا ورپسې راړو چې دې صورت کې قوانین ذکر کړي او پاغه سره اصلاح راولي په میان درایه او درایت کې د دیو جنا ورپسې راړو یا مخی صورت کې د امید توبه شرطونه ذکر کړیو نو دې صورت کې د منافق د توبه شرطونه بیان نه د دیو جنا ورپسې راړو یا مخی صورت ختم کو په تقوا واتقوا الله لعلکم تفلحون او دا صورت شروع کوي په تقوا نو دې صورت کې په هغه چا رد کوي چې هغه وي موږ عیسی علی السلام وجل دي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم یا مخکې صورت کې آخر کې ویلي وتوفنا مع الابرار بوزه منګه سره د نیکانو نو دې صورت کې هغه ابرار خي یو کم او یایم آیات کې چې هغه ابرار او هغه نیکان څوک دي یا مخکې صورت کې اتلسم آیات کې شهادت به توحید شاهد الله انه لا اله الا هو نو دې صورت کې شهادت به رسالت د دیو اجنا ورپسې راړو امتیازات د سوره نساء دا صورت ممتاز ده د نورو صورتونو په بیان دا احکامو چې باغی سره اصلاح راځي په میان درایي او درایات کې د بادشاہ او داغه د قوم کې دارنګي دا صورت ممتاز ده په بیان د احکام او د میراث باندې چې څومره تعداد د ودونو جایز دی د یو سړي د پاره دارنګه دا صورت ممتاز دی په بیان دا غخزو چې هغه په نکاح باندې غستل حرام دي دارنګه دا صورت ممتاز دی په حکم د قتل خطا چې قتل خطا چا نه وشو نو هغه بسو کمی او دا صورت ممتاز ده په میند درجو د قائدینو او د مجاهدینو کې چې څوک میدان کې جنگ کوي نو داغه درجه او داغه مقام او څوک د جهاد نه ناس دی بیمار دی نو داغه مقام او داغه درجه کې سفارت دی دارنګه دا صورت ممتاز ده په بیان دا شرطونو د توبې د منافق چې منافق توبه او باسی نو داغه د پاره سو شرطونه دي نو آی په دې صورت کې ذکر کړي سالور شرطونه داول صورت بیان دا هغه احکام وو چې باغی سره اصلاح راضی په میان د بادشاہ او درایت کې تقسیم د صورت دا صورت د مضمون په اعتبار درې حصے ده اوله حصہ کې اته پنځوس آیاتونه دي آیت نمبر 58 پورې او په دې کې شپارس احکام بین الرعیت شپارس احکام ذکر کړي چې باغی سره اصلاح راضی په میان درایت کې بیا دویمه حصہ تر آیت نمبر 135 یو سل پینزه دیر شما او بدی کې اتل احکام بین رائی و رائیت اتل احکام بیانې چې پاغي سره اصلاح راځي په میند بادشاہ او درایت کې او بیا درېم ایسا تر اخره پورې هغه بیان د فرقو ثلاثه د مؤمنانو دال کتابو او د منافقینو او زواجر ورکیو سورات کې زواجر دي فرقو ثلاثه او تا منافقانو تا اوله حصہ کې یهودیانو تا په اوله حصہ کې زواجر دي دولس آیاتونو کې او آخری حصہ کې زواجر دي شپږو آیاتونو کې دولس او شپږ اتلس آیاتونو کې زواجر دي په ټول صورت کې يهودو ته منافقانو ته زواجر اول حصہ کې ولس آیاتونو کې او آخری حصہ کې شپږو آیاتونو کې نو منافقانو ته ټول زواجر دي درویش آیاتونو کې یهودو ته زواجر اتلس آیاتونو کې او منافقانو ته په درویش آیاتونو کې دا دا غي شاګردانو ورامی توب کې دا غي نه عمر لاړل وکنت امرا من جند ابلیس فرتقا به الحال حتا سوارا ابلیس من جندک ته خود ابلیس د لخر نه او سړې وي او دورا بر لاړی چې ابلیس تاس پایو ګرځید او مؤمنانو ته زواجر او تخفیفات دا په پینځو آیاتونو کې دي شیخ القرآن سیب دودرار کی لکلی دی وفی زجر بالتضعیف و تنصیف دی صورت کې زجر دی بالتضعیف و تنصیف داغی مطلب دا چې مؤمنان تدریو آیاتونو کې اوله حصہ کې زجر دی نو بیا یهودو ته دای په دوچن باندې زجر ده شپږو آیاتونو کې منافقانو ته داغي په دوچن باندې زجر ده دولسو آیاتونو کې او چې بل طرف راواله نو په نیمګړي اعتبار دولسو نیمه شپږ د شپږو نیمه درې نو په دې اعتبار نو سورات درې سیو اولا ایسا کی احکام بین الرعیت اول آیت بطور برات الاستحلال راتلون کی مضمون تا لار سمائی لکه عالمان بیان کئی نو اول خطبه ہوئی او بیا سرنامه کی دی او بیا بیان شروع کی دغه سه بدی صورت کې اول کې سرنامه کې خدا برات استحلال یعنی راتلون کی مضمون تا اشاره یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده چې الله نه ویریږي یو تن پیدا کړی او تاسو له بیا د دنا دلې بی بی پیدا کړې د جنس نه او سړی او خزه خوار کړی بنیاد او میاو دې او تاسو خلاف کوی او جګړې کوی او مقابله کوی نو د یو تن نه پیدایي بنیاد او میاو دې حدیث کې راځي المؤمنون کبنیان واحد چې مؤمنان په شان د یو آبادی باندې دي یشد بعضه بعضا نو باز باز کلکای لکه یو خفتا بل مضبوطی بل بل مضبوطی نو خپل کې اتفاق اتحاد ساتي او مه اخلئ پلیت مال په مقابله د پاک مال کې خبيث پلیت مال به طیب په مقابله د پاک مال کې یعنی د یتیم مال هغه ستاد پر پلیت دی مالا د خزه حق ستاد پر پلیت دی مالا د بیوقوف مال ستاد پر پلیت دی هغه مال هغه مخره استاد پارا پلید دی نو هغه مالا ولا تتبدل الخبيث بالطيب ماخلی پلید مال په مقابله د پاک مال کې ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم مخری مالونه دای سره د مالونو تاسو نه الا په معنا د معا که دو دو کې که درې درې کې که سالور سالور کې فاین خفتم الله تعجلو فواحدا که یری گئی تاسو چې انصاف به نکړې شي نو بیا یو کافی دا چې انصاف نشي کوله نو بیا یو انصاف ډیر مشکل دی انصاف ډیر ګران دی ا اسه به وای انصاف کوم انصاف کم ځای کولې شي الله تعولو چې تاسو به زیاته او نه کوي زکه دو خزي درې خزي بیا انصاف کول نشي هاسه وی وی زما خزي ډېر خوشاله کم ځای خوشاله ټوله دي ځان نه قاضي جوړ کړي فیصله کوي بیا چې دوه درې ور درغاړي شي ذالک ادنا الله تعالی دانی زیده تا چه انصاب بون کئی تاسو ایو مانا دام کئی ډیر عیالدار بن شئی زکا چه خزه گانیو کی نو چې په ګوسا کې چاته کټه سره ګورې نه د بچي دا چا کمیس دی دا چا پرتوګ نه یو سنبالو له بیا نشي خو دې ته نه جدا کا او تا ته وای ها دا می تال درک مہر زر روپای او 1500 تا ته واپس کړي پرې ولا تو تو صفا مالکم ها سالورم حکم حفظ اموالو د صفاو د بیوقوف د مال حفاظت کوي فاین انستم منهم رشدان نو ګولی دا تاسو زین اصلاح نو ور گئی دی لا مال ند دای امتحان په وکا پیسې ولا ورکا دو درې دې پاس ته تاسو کا بچیغه پیسې در سره شته چو یا او سوره په کې پاتې دي که پیسې خرابې کړي نه او د خپل مال حفاظت کولې شي نو ټیک ته بیا وتا والا کا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف اول معنا کوم لکیما ومن کان غنیا سو چی مالدار نو ځان دې بچ کی دا یتیم د مال نه د بیوقوف د مال نه ومن کان فقیرا سوک چوی عاجز فلیا گل بالمعروف نخری په برمټ په خطرې کا بیا دې دا مطلب شو چې غریب دی خیر دی دی یتیم مال خوري نه نه دا مطلب نه دی غنا اصل کې وای بے پروايا ایتا او کنا ته غریبې مزدوری اسیم کې نو چا سم مزدوری کې د یتیم په مال کې مزدوری کو خپل حصہ ته نه اعلی هغه خپل حصہ ورکو ومن کان غنیا فلیستعفف سوچو بے پروا د کسب نه په مال یتیم کې نو ځان دې بچ کی دي سی غستونا ومن کان فقیرا سوچي محتاج کسب تا فلیاکل بالمعروف نو خوري دې په مناسب طریقې فایزا دفاتم الیم مالم نو کلا چې ورکوي تاسو دې لره مالونه دای فاشدو علیهم گوان نیوی په دای باندې دغه یتیمم پاتره لګي به سره لوی شوی دی نو ته به الله مال ورکې هغه به وخوري هغه به خلاص کی بیا وای مال نه دی راکړي زما مال له ور سره نو ګوان بیونی وای وکفا بالله حسیبا کافی دی الله حسابناک للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اوس پینځم قانون دا سنا که لږ وي د دینا او که ډېر نصیبه مفروضه ای صدا مقرره که لږ مال دی که ډېر مال دی او څنګه چې د زامنو ای صدا د لونو هم دا دا نه چې لونو باندې هغه بیا په تاړه تحصیل غواړي اول دا طریقه وا چې مال به تقسیمې ده او یتیمانان مسکینان برال نو غیله به پکې هم ورکو او چې کله یې سه مقرر شوي نو بیا غیله نو ورکې دا وایت منسوخ شو دا سه نه ده دلته آیات منسوخ نه دی او یتاما او مساکین نه مراد هغه یتاما او مساکین دي چا په خپلوانو کې شریک دي وارثانو کې شریک دي خود دای ذکر یو ک لترحم زکه دای له سوک نو ورګی نو دای له تنه مخ کې ورګی نو معنا دا چې القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي دا غي دراتلو نه مخ کې په دې ملک کې د یتیم مال بخوړې شو او هغه به په برمټ باندې خوړو سړې به مرش یتیمانو به جړل او دا هغه مال براواغسته شو هغه تقسیمې دو چرته د اسقاط په نوم چرته د شومې په نوم چرته سلوخته او کلیزه په نوم شیخ القران وی وی منګه درې رونو او یو خور وا الله دې ټولو بخي خورم پس مرګي شوی وا نو په درې رونو کې زما شرما وی زما والد صاحب چې وفات شو نو دا هغه یو ګواټه صادرو هغه زمانہ کې دا به د معتبر سړیو نو ګواټه صادر یو پړی وی جمع او ماغ صادر په سر کړو او ما اجره کې لو به کولې د وړو سره هدي کې او مولا راغې او زما تر ته وی وی د فلانی صادرو هغه تاسو سکو بیا هغه ته چې موږ نور څه خیراتی ورکړی دي خدا هغه صادر دی زوی اچولې دی نو هغه زوی سره دی بیا هغه ورته چې نه دا خو به زی نه چي دا به موږ لراکه تر مې راغې او زما نه غسادر واغست ما صادر نو ورکو جمعه او زما د پلار صادرو وما نه تر په زور واغست او هغه مولاله ورک هغه په سر کا روان شو ما پزړه کې وی چې ګدا دینی او دا انصافی دا خو ما تر دې منظور چې دا دا خو ما ته نه منظور چې یتیم سره په کې زیاتې کیږي کله چې ما علم وکړ نو ما ته پته ولګی دا وزرال ما او ما درس شروع ک زمنګ آوان کې و بډای و کنا بای به وتوي چا ډیر غوسنا کومه وی کڼی ابایزیه مړو زه کور ناست وم ما پسې رااله چې مولوی صاحب ما نن زوی پسې شومه پخ کړی دا او تب راځي ډوډای بخوري ما نور مليانو ته ویل دي او غوخه مې راوړې ده ا زمانہ کې 15 پیسې سیر غوخه وا غوخه بچا خوړه وی چې ما غوخه راوړی دا او ته برازې ما بای دا د یتیم مال دی او دا خو ناروا دی په مسلو دې نه پوهېږم په ځان دې مولا را ته جوړ کړی دی او کران نه لینو غم خادي به پاتی ما چې خدای اوس وکما وې ما زه در به شما په مور را ته وې چې خپکی ورشنو کفرې کنه فرې وې ما زه زبادار شما دی هغه واړو ته غوسه مو سي وکړه د پلار شو مو خره یا پلځي او ما ورته وی چې ابای ته ځا ستا مخ کې دای شرمېږي ستا مخ کې دای ډوډای نه خوري دا غي په شرم سو وو ابای خو مې رخصت کړه وی چې ابای رخصت شو دا مليان وی چې بسم الله کویو ما ښا یتیمانان می ماړه کړل مولیان لاړل ابای ته می आवाज وکا بای راشه لوخي اوسا وی چې ابای را لاغي لوخي وړل کورتا ز کور تراله ما اید چې ما پسې کور تراله وی مولای صاحب ای مولیانو کو ډوډۍ نه خوړلې اما هغه وی تش غوخه وخوړی اوی چې دا څنګه ډوډای وا نو ابا سم خیرات کې نو دی یتیمانو لور کو کنه وی بچې په دای کیږي ما یاو وی کدی مليانو مان بیا خوړن زبد سړی لور نیمه بس به دای لور کو ما دای لور کو دا وی تاسو ته غوسه دي غوسه باندې چې چا د خلینو تنوړای علي چې د خولې نه به د اور لمبې روانې وي دا به هغه سړی چې دنیا کې د یتیم مال خوړلی و یوسیکم الله فی اولادکم اوس شپږم قانون تقسیم الاموال بالفرائض المقدره من الله تعالی الله چې کوم یې سي مقرر کړی دي نو باغه طریقه باندې تقسیم وکړي فاین کننا نسان فوق سنتین نکوی دا خزی زیاد دو دونا فلاون نسو لساما ترکان دی دی پارا دو دری منزاغن چی پری خودی وی دو فلاون نسو لساما ترکان دی دی پارا دو دری منزاغن چی پری خودی وی و ان کانت واحدتنا کوي دا یوا فلحن نسو دې لپاره نیمه دا ولی ابوي لكل واحد منو مسدسو او د مور پلار د دې لپاره دار یو د دې لپاره شپږم ایسا دا دا غسنا چې پر خو دی وی ولی ابوی لکل واحد من مسدسو د پارا د مور پلار د دی مړی دار یو د دې پارا شپږم ایسا دا دا سنا چې پر خو دی وین کان لو ولدن کوي دلر اولاد فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ نو که نه وي د ده اولاد او میراث وړو د ده نه مور او پلار د ده فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ نو د مور دپاره یې درېیمه ده فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ نو که وي د ده وروڼه خویندې نو د مور دپاره یې شپږمه ده پس د وصیت نه یوصي بها أَوْ دَيْنٍ چې وصیت کولی شي په هغې باندې یا چې پرې قرضه وي قرضه رستو ذکر کړه ادا کی به مخ کې اول به د مړی د مال نه قرضه ادا شي بیا چې هغه وصیت کړی دی د درې مینسه د مال نه هغه به ادا شي او بیا به تقسیم کوي اباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرونا یوم اقرب لکم نفعا الام یکل له نولدن کنوی زید بار اولاد فإن كان لهن ولد کوي دی لرا اولاد نو استاد بارا سلور مې ایسالا دا سنا چې دای پرې هو دا پز وصیت نا چې وصیت کول شي باغی اج فکر زئی توسونا بها دین چې وصیت کوي باغی یا چې په قرض ایو و ان کان رجل یورث کلالتان او کو یو سړی چې میراث وړي شداغنا کلالتن میراث کلالا غي ته وای فین کانو اکثر من ذالکا کوی دی زیاد دینا فهم شرکا فی الثلثه دای شریکانی بدره مې ساکه من بعد وصیتن پس وصیتنا یوسا بها او دین خالدن فیها دن بگی دلرا ورتا همیشه وی پدی کې ولو عذاب مهین او د پاره د عذاب سپګون کې ګورې یو خبره کومه عام مرګرو ته نو بیا د شپې درس هغه مشکل شو او بیا به شیخ القرآن درځي درس کو ما به کله کله دا ارمانو کې چې ارمان د داسې مکراله چې د شپې مې درس وکړي چې هغه طریقہ غم پورا شوه نو الله ماسخوتن لس بجې به زه درس شروع کوم او د شپې به درسي مرګري به مو ته په مینا باندې ناشتي د شپې به درسي ګورو سرازي ګورو که خوان دی او که خګي بیا بیا راځي ته کو کنه او دا ما سوتان د لاسو بجو نه با زه در شروع کوم او د شپې به درسي سار پېشمنه چې کو اذان کیږي نو بیا به مسکو او ان شاء الله بیا به داغه نه بعد خوب کو د کم مارګری دا سلګ مارګری چې بهر ځای په ځای د بوټو لاندې ناشتي نو دا سم خیر د کم مارګری